دا انشاء ستوي هغه هوتا مخ کې ویل دي چې انشاء ویل شي ا داسې کلام ته چې د هغې د صدق او د کذب احتمال نه وي بیا د هغې دوه قسمه یو ته وایي انشاء طلبي یو ته وایي غیر طلبي طلبي هغه ته وایي چې هغې کې یو مطالبه چې حاصله نی په وخت تکلم کې غیر طلبی هغه ته وایي چې کې صرف اظهاری او مطالبه نه پکې د علم معنی کې مقصود د انشاء طلبی ده او بحث به صرف د دې نه کی الانشاء اما طلبی او غیر طلبی فالطلبی ما يستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب انشاء طلبی هغه ته وي چې غواړي مطلوب چې نوی حاصل په وخت د طلب کې او غیر طلبی ما ليس كذلك والاول یکونو بخمسه اشیاء طلبی په پنځو سيزونو راځي یا لکه په سو راځي دا اوس تو ته ګوره کنه دا ما جوړ کړ که په خپل جوړ نو په خپل جوړیږي نو که ما جوړ کړ نو څه ګناه نه ده ٹھیک ده لګي وبره خو یې خې ډېر نه ښه الامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء اما الامر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء امر طلب د فعل توي په طریقې د استعلاء باندې یو سړی په بل باندې ځان اوچت غني یا اوچت وی ته هغه ته وای چې دا کار او کده ته سوی امر وای وله اربع صيغ دیر پار سلو صيغي دی فعل الامر یو فعل امر دی لکه خذل کتاب بقوه اوس الله یحیی علی السلام ته ویلو خذل کتاب بقوه دې کې استعلا وکنه وا والمضارع المقرون باللام لکل ينفق ذو ساعت من ساعته دا امر دی و اسم فعل الامر لك حي على الفلاح نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ والمصدر النائب عن الفعل عن فعل الامر یا هغه مصدر چې قائم مقام ده امر وی لکه سعیا د دې چې دا تا کوم مقصد وي دا مقصد به پکې نه وي ته خو وایې چې استعلا به وي استعلا به نه وي نو ستا دا خبرې خو دلته کې منقوضې شوې استعلا نشته او امر شته نو دی وایي وایي وقد تخرج کله کله اوزي عن صيغ الامر صيغي د امر عن معناه الاصلي معنى اصلنا الى معان اخر نور معنو ته تفهم من سياق الكلام چې هغه معلومیږي د سياق د کلام نه وقرائن الاحوال او د قرینې د احوالونه کد دعاء لکه اوس یو سړی وای رب اوزعنی ان اشکر نعمتک سليمان عليه السلام ویلو اے الله طاقت را کې ماته چې شکر وباسم د نعمت ستا نو دا سليمان عليه السلام دلته د استعلا صورت جوړيږي الله سو کوچت شتا دا خو د مشرکان عقیده ده چې وی الله باندې زورور شتا او لوی ځوان روح خلاص کنوي اسرائیل علیہ السلام ته الله وی چې زورور سره مچیر دا ته بی بنیاده نو دا دلته کې درخواست دی یعنی امر چې کله ادنا اعلا ته کوي د دین مقصود درخواست دی یو ادنا چې کله امر چاته کوي اعلا ته کوي نو مقصود پکې سوي درخواست ول التماس او کله مقصود التماس وي التماس دا مطلب چې کله یو ادنا کله یو اد یو مساوی خپل مزولی ته وای د یو خبره نو دیتا دغه ویل شي دا التماس وته ویل شي لکه تخپل مرګری ته وای آتن الكتاب سبق ته کینی کتاب خو پروت تستا لاس نه ور رسی دا غور رسی تو ته آتن الكتاب دې کې مقصود استعلا نه را مقصود پکې التماس دی وتمنی او کله مقصود تمنی وی تمنی چې ده نو دا ویل کیږي ارزو ته تمنی طلب د یو داسې شیز طلب د یو داسې شیز چې هغه ممکن الحصول نه دی د تمنی ویل شي اے تمنی داسې یو شی ارزو کول ا دغه دا چې هغه د انسان د وسنه باري او دا غي طلب کی وهو طلب محبوب لا تماعیت فيه وذلک فی مقام لا یقدر المامور علی تحصیل المطلوب ها اوس یو داسې شي ست امر کول چې هغه مامور داغه په حاصلولو قادر نه دی نو امر نه سي کیږي لہذا د دینه مقصود به تمنی وي شپه وه نو خوب نه ورته نو شپه اوږده شوه سړي ته چې خوب نه ورځي نو که دا شپه لنډه مي خو په ده باندې اوږده شي نو د امیر صاحب شپه اوږده شوه چې اوږده شوه نو ده یو تمنا وکړه وی الا ایها الليل خبردار اش په اتویل اوږده الن جلی خبردار روخانه شا روخانه شا به صبح په سبا سره خو چې بیا سوچ کړی چې نو سبا خوم دغه غم د غم خو نه دی خو بیا نه راګرځي په سبا نبی عود کو و یومل اصباح منک بامثلی او نه د سبا ستانه څه بهتر دیتا رجوع وای ښا دا د ترستو راشي محسنات کې د شعر په مطلب پېښ اوس چې د شپې ته اډر کوي چې الن جلی بصبح ايش په روخانه شپه سبا د د اډر خره نه مننه شپه به سو منی ها شپه به سو منی نو مقصود د دینه اډر خېدول نه دی مقصود د دې نه تمنی ده. تاسو پوه شئ په خبره، مقصود ترې نه تمنی ده. والارشاد او کله کله مقصد امر صرف د فیدې د پاره لکه اذا تداینتم بدین الی اجل مسمن فاکتبوه نو دلته دا امر اوس د د کتابت چې کله معامله کوي نو تاسو دا قرض اولیکه دا لیکل چې دي د دی نو دا د څه د پاره دي دا فکتبوه دا د پاره د ارشاد یعنی د نفی دي چې دا لیکل ستاسو د پاره پیدمن دي د کې مقصود استعلا او وجوب نه دی چې خامخا ولیکا خو نه کدی ولیکل نو ستاره لپاره پکې صدا دا معنی مقصود ده چې واقعي ته څه کوې نو لکه پلار زوی ته وقاري کوي زده ده چې څه کوې نو کوه بې خونده بې غیرته سړیه د دې دا مطلب دی چې زوره نه ورکوي که دا مطلب دی چې رشا څه خوښي نو هغې کوي چې هوښیار زوی وي نو هغه خو وایي چې دا خو بابا غوسه شو اوس څه چل کول غواړي او دغه د پالیپلا مقمقل وایي زه اجازت مې نه شو راځه والتعجیز او کله کله مقصد تعجیز وي د تعجیز د دغه د دوی د قران شریف نه نه دراوړې کنه نو زه به خو تا ته شعر وایم خو د قران شریف مثال اوم د ته وایم دا فاتو بسوره من مثله دلته کې بکرو نور څه نه غواړم صرف کلیب بابا راولی چی تلی دی بیا راغلی د اوزګار نه دی مور او خور یې وایي یو ځل بیا راشه او په شان د ستوري د سبا راشه بیا چته راځي حرام علی قریتی دا خو د ګاډریانو قول دی وي په بلې ناس دي دغه شان سره او چې ما بس سکسکې کنه د کوره کله به بحث مقصودی کلو واشربو وسالکه تقی امیر صاحب د درستخان نه نه پاسی پاس الکه سکه کم او خره دی وای نه نه خدای پاک کلو ویلې دی واشربو یې ویلې دی او امر د وجوب د پاره دا واجب کار دی نو مونږ وته وی چې لکه ال باحتو ټیک ده کنه دا د باحت لپاره نو که چټي پکې وشي خوراک کې نو څه ګناه نه ده خدمت کې چوټي نه خوراک کې ښه تقی امیر صاحب ته دوا کوي دا نظم نسق سمبالول ډیر ګران کاری کنه دې غریب ډیر خواري کوي ا ول امتنان او بل کله کله امر د احسان د پای لا کلو مما رزقکم الله کلو خورئ مما رزقکم الله د هغې نه چې تاسو ته الله درکړی دی نو دا احسان دی دلته د وجوب دپاره نه دی والتخیر کله کله مقصود چې دی تخیری دا دی وی خوز هذا او ذالک دا والا یا دغه والا مقصد دی کې چې کم دی نو څه شی دی هغه تخیر دی دا تخیر پکې مقصود دی د کفاره کې امر خو نشته مانن امر دی کوای کې دغه راغلی دی تخیر راغلی والتسویه کله مقصد تسویه فاصبروا ولا تصبروا دا امر د تسویه د پاره دی کله امر د کرام د پاره دا طلب د کف دی د فعل نه په طریقه معنا دا ده چې یو سړی یو کار کوي ته په ځان چت غنې وته نه کارو دې ته وای نه د نورو معنو لپاره استعمالېږي، نو داسې دا نهې هم د نورو معنو لپاره استعمالېږي. تاسو پوه شوئ که نه؟ امر د نورو معنو لپاره راته نو لنروار شپاړس معنی ذکر کړې، ده خو ګزاره وکړه دولس یې ذکر کړه. داسې نهې هم د نورو معنو لپاره راځي. لکه قد تفهم من المقام والسياق اما نه معلومیږي د مقام او د سیاق نه کد دعاء لکه دعا والا لکه فلا تشمت بی الاعداء دا درخواست کله التماسی لکه ستا یو مرګره او ته کور ته ننوځي هغه ته صبر وکړه زه راځم ولا تبرح من مکانک حتی ارجع الیک ته مخ وځه زه راځم ها الکه جنریټر جړ ته کوي علیکم بجنریټر الله پاک دې دا موسم داسې وګرځي لکه دا نن چې دا سار وکنه نو علاوه پکې سر کې سبقونه وایي عدل تا حاجی صاحب راغلی و ګرمه او تختو غریب هغه یاره د دې دورې په یخنه کې ډیر خوند دی وې د دې دورې په یخنه کې ډیر خوند اګورا یا لیلتل نو ګوره دا یا لیل تل دا تمنی ده دا یا نوم زل دا تمنی ده یا صبح قف دا تمنی ده او لا تطلعی سبا راو نه خېږي سبا ته خبره منی دا خو دې بس دغه کوي دا خو ما تاسو ته ډېر ښه سړي سره ولګو کنې دا دې ډېر غلط سړي سره لګي ټیک ده ما توجیه القائل بما لا يرضى قائله کړه خو خیر دی يجوز للضرورت والتهديد كقولك لخادمك لکه ته خادم ته لا تطع امري ممن ممن ګورو ممن د دې دا معنا چې رښتیا ممن معنا دا چې حساب کتاب په لوی لا ورکو زه ما چې په دې بس کیرا کنه وای